ما پیدا کړل الله انسان مې کې ټول نه غوړه کړی او کرامت د انسان وسه دي هغه خوراک خوراک په لاس کول دي هر شي خوراک به سر خطه کوي سیوا انسان نه انسان ځان په نړۍ راوچتي دا دي یوم ندعو کل اناس یا کرامت د انسان سره په عقل سره دی الا الله عقل ورکړي نو لنه دی ورکړي شعور پټولو کې دی خو عقل پکې نشته یوم ندعو په او رچ راو بولمونګه کل اناس هر یوډاله په امام پن نوم او په بی امام په نوم د مقتدا خپل او د مشر باندې یا د بی امام عمل نامي د خپل عمل نامي په نوم پلان کې بنامي سرکار الته आवाज کیږي نه کچارو کې سرکار بنامي سرکار پلان کې بنامي پلان کې دي سي د قشان بخپل خپل عمل نامي په نوم د پلان کې راشي حساب کتاب دی پلان کې راشي حساب کتاب یا به امامي په نوم د مقتدا خپل او مودودیان راضي مودودی پسی هغه یې سپیشي تاسو هم راضي حساب کتاب تاسو سره نه او پنځ پیران راضي دي چې کوم په دنیا کې د کوم لیډر او راضي میلو پسې میلو ولا راضي ولي خان پالټي والا دغه جناري ته په چغي وای راضي خپل مشر مقتدا چې تاسو چا پسې په دنیا کې روان وي ناغه په نوم باندې راځي بریلیان ته راځي احمد رضا خان پاټي والا په منو دې کتابو چاته چې ورکړ شو عمل نامه بي اميني په خل په خیلاس کې په اولای کې د اخلاق يقرونه کتابم لولي بدی خپل عمل نامه ولا یظلمون ظلم بونه کړی شي په دې باندې پتیلا په مقدار د مزید کجوري باندې ومن كان في هذه الاعمى اغسوق چې هو په دې دنیا کې ړوند د قران او د دین نه په هو په الاخرت وی دی په اخرت کې اعمى ړوند واضل سبيلا او زیات خطا کوونکې د نه غلار و ان کا د زکه دنیا کې سیده لار قران او غیب ریخي ونه قیامت کې به سیده لار نه کوږي و ان کا دو نزدې د لیفتینونک عن الذی چې واړی تعالی را دا هغه خبرې نه وحینا الیک چې موږ وحی کړل درته تا لتبتری علینا چې ته جوړ کې په باندې غیر او نور څه خبرې و اذن په دغه کې لتخذو کا و بنستال خلیلن دوست چې دین نه دی واړو ته په دې دوست جوړ شي ولولا ان ثبتنا که نوې مضبوط کړې مونږ تعالی را لقد کیتا نږدې و تر کنو الیم چې مایل شوې دي ته شی ان قلیلا لغوندي لغوندي به تک کوک شوی خو الله ما مضبوط کړی نو معمولی غوندي مرته نه کوک شوی ښه که کوږ شوی وی اذا لذقناک په دغه وخت کې څه کولی به موږ تا ته ضعف الحیات ډبل عذاب د ژوند و ضعف الحیا ممات او ډبل عذاب د مرګ ثم لا تجد لك علينا بیا به نوې موندلې تا ځان د پر زمون خلاف نصيره څوک امداد دی امداد کوونکې نصيرن امداد کوي چې زمون د خلاف زمون په خلاف کې ستا مدد کړې و ان کادو نږدې دا کافرانه سفیزونکا د سهار او د شپې پرې شي ټولې دې تراشي او دغه سهار مانځ کې ټولې شریک شي بیا ځي او د ورځې هغه مانځ نه پس ځي او د شپې هغه چې راشي نو شپې هغه د ورځې مانځ نه پس ځي او د ورځې هغه راشي ومن الليل فتهجد نو دواړه ولیکي په خپل رجسټر کې چې مونږ یې کړی چې نه یې کړی دواړه بېل مازه ولیکي ومن الليل فتهجد او د شپې تهجد کوا فتهجد تختوا خپل خوب به په دې قران باندې نه پیل به په دې قران باندې نه فعل تلک د زیاتی د استاده لپاره د زیاتی ثواب او اجر د استاده لپاره عسى زر ده يبعثك ربك چې و برسي تعالی رب ستا مقام محمود عزیز ستایل شوی دا هغه مقام محمود یو لوی مقام دی په جنت کې شپارس دی امام بعض علما ذکر کوي مقام محمود بدل الله درکې او به رسې مقام محمود ته مقام د سفارشت چې هیڅ یو نبی هیڅ یو پرشتہ هیڅ یو انسان به سفارش شي کولای مخکې د سفارش د پیغمبرنا پیغمبر صلی الله علیه وسلم تر ټولو مخکې د اجازه ملاوي شي وقر ربي وای رب زما ادخلني داخل کی مال را مدخل صدقین زید داخلي دلو رشتیا تا واخرنی وبا سلام مال را مخرج صدقین په وستلو رشتیا باندې د مکی نه په رشتیا باندې وباسا مدینه ته په رشتیا داخل کا د مدینه نه وباسا او عالم برزخ کې داخل کا او د عالم برزخ نه وباسا جنت ته داخل کا دا آیتونه ویل پیغمبر اسلام ټول لخر به شکست وکړي او شابه وګرځي وننزل من القرآن را لګو د قرآن نه ما هو هغه چې دی شفاون علاج ورحمت للمؤمنین ورحمت د پر مؤمنانو او نه زیاتې د ظالمانو لپاره الا خساره مگر تاوان چې کم ظالمان دي نو هغه د قرآن واوري نو خې خلاف شروع کې په ضد کې راشي نو غرق شي کنه وإذا نعمنا على الإنسان کله چې مونږه انعام وکړو په انسان باندې اعرضه نو دې مخ واړی زما د بندګۍ نه ونه بجانبي او اړی دې خپل روان شي دې په خپل اړخ باندې اعراض وکړي ونه او وډړ شي بجانبي خپل اړخ سره وإذا مسه شر کله چې ورسی بیا او تاسو تکلیف کانه یو سوي دې نه امیده قل وای کل ان دا ټول يعمل على شاکلتی عمل کوونکي دي په خپل طریقه باندې پر ربکم عالم رب ساز په دې بمن پاجا باندې هو اهدا چې د ډیر په هدایت باندې دې سبیلن په دې بار دلار ويسالونك عن الروح تپوس کې ستانه په واره د روح کې چې دا روح سره دې هغه تپوسونه چې مکی والا کړي پیغمبر اسلام یې زه جواب درکم ان شاء الله يرشو سب پرشته رانه له 15 ورځې یا 17 ورځې رانغه دی خندل را پیریان چې ولر الله په ناراضي اوس او هغه د دغه رب د نه خپه شوی دی مرور شوی دی الله آیتون راوړي ما ودعك ربك وما قلا نه د سره الله بغض کړی دی او ما ودعك نه پرې غیر طرف ستا دی دا وی پیغمبر ته دا تعلیم ورکو چې یو کار کینو ولا تقول لنا لشیء ما چې سبب زدا کار کوم الا ان شاء الله وایا نور چې دا الله خو غشي او جوابونه دیو نو يهودو ته خو دلی یو ته اعتراضونه ټول جوابونه درکړل نو بیا پیغمبر نه دی ټول درنکړل بیا پیغمبر نه دی بعضی جوابونه درکړل بعضی درنکړل بیا نبی بعضی جوابونه پیغمبر ورکړل بعضی ورنکړل کنه روح څه شي نو من امر الله ما ته پته نشته بس دا د الله حکم دی بس بچي ولې دي پیدا کی الک ولې پیدا کیږي جنای ولې پیدا کیږي دا قل الروح من امر ربي ويا روح زما دا حکم در رب نه دی و ما اوتیتم او نه دې درکړی شوی تاسو من العلم د علم نه د پوهې نه دی په باره کې الا قلیلا لږ لږ ولا ان شئنا که موږ غواړو لنذهبن بالذي خامخا بو بزستانه هغه څه اوحینا الیک چې وحی کړل موږ تا ته ثم لا تجدو بیا به نه مومي لکه ځان د پاره به په دې سره علینا زموږ خلاف وکیلا څوک ذمہ وار څوک شته چې الله عزت نه دا وحی دا قران واخلم څوک شته چې بیا سل ذمہ واری وکړي دا دل درکینه الا رحمتا من ربک مگر دا مهرباني ده طرف طرف سانه قران دا د الله مهرباني ده الله یې یو غواړم د چانه بوزما عالم حق پرست نه بوزم قران درس نه واخلم څوک شته چې زمانه ته پوسو کې نشي او الله دې زما مهرباني ده ان فضله کان عليك كبيرا يقين فضل الله الله پتا باندې ډېر لوی لوی فضل څه دی قران دی کنه قل لئن اتمات لسن دی وې دا ځان دې جوړ کړی نو ځه الله وی ورچلنج لور کا ورته ویا کراجم شي انسانان او پیران علا په دې خبره یاتو چې راوړي به مثلی علی القرآن په شان د دې قرآن باندې لا یاتونه به مثلی نشرا وړي د قرآن په شان ولو کان بعضهم اگر شي شي بعض لی بعض د بعضونو پر ظهیرن امدادیان انسانان او پیران د یو بل مدد کینو بیا هم نشي ولقد صرفنا للناس يقينا بيان کړی موږ بیا بیا بیان کړی موږ للناس خلق ته فی هذا القران په دې قران کې من کل مثل هر قسم د عبرت خبري فابا اکثر الناس انکار کوي زیات د خلکو نه الا کفورا مگر د کفر نه نه کوي مگر د ناشکرۍ نه نه انکار نه کوي باندې ناشکري کوي وقالو وی دی لولا لن نؤمن لك مونږ چر ایمان نه راړو پتا باندې حتا تفجر لنا تر دې چې تروان کې زموږ پر من الارض د زمکی د مکینه یم بو انچنی دا مکه ته د سید الله پیغمبر کنه زه دې مکه کې وبنشته مونږ دا په دغه یو زمزم کوی ته ناسیو خو بس ته د دې غرونو نه چینی را روانې کنه مو ودی ومنو او تكون لك جنة یا شي ستاره پر باغ من نخیل د کجورونو او عنبینو د انګورونو په تفجر الانهار روانې کې په منځ دای کې ولی خلاله روانې کې ولی خلاله په منځ دای کې تفجیرن پر روانو لزرا په کار دې ستا غټ باغ وې او ولی پکې رواني وې او خلک درتلې تا ولمي وی ورکولې خوړې دا څنګه پیغمبري ترخ هغه فقیران د تراجم شوی روړی نه مومي اتسا خواته ناشتي او تسقط السماء یا تم دیره چې عذاب دی نو تسقط السماء یا راو غرزو په معنی د اسمان نه کما زعم ته څنګه چې خیال لسته علینا په معنی کیسه پر یو ټوکړه د عذاب او تاتي بالله یا راولت راول الله والملائکه تو پرشتي قبیلا ډلې ډلې ستا ډله ټپله نشته زموږ خو ډله ټپله ډېره غټه ده په کار دی چې الله راشي او پرېشتي ستا ډلې دپاره راشي چې او دا زموږ نبي دی موږ د دې ډله یو یا راولي ته الله او پرېشتي قبیلا مخابل قبل مخامخ راولا نو موږ به ومنو چې او ته د الله رسولي او یکون لک بیت یا شي دي ستا دپاره کور من زخرفین د سرو زرونه ستا دا کور کچه دی ستا کور کم دی پردي کوټه کې ناسي دا اوس هم دا اعتراض کوي او زمونږ دی بنگلو ته نه ګوري او ترقا فی السماء یا اوخیجت اسمان ته ولن نؤمن لرقیک او چری نه منو موږ ستا قتل حتی تر دې پورې تنزل علینا چې راوړې موږ ته کتابا یو لیکل شوی کتاب نه قرأو چې ولولو موږ اے دسی روغ کتاب به راوړي د الله د طرف نه او کولاو به کې چې دا دی نیو ګوره دی کتاب د الله را کړی دی دوی ما ته وحي کېږي نو هغه خبره ته پیریان خبرې کوي که څه دته کیږي ایا دا معنا راوړي مونږ ته کتابا خط زمون په نومونو باندې نقرا او چول لوغه مولرا جناب محترم مکرم ابو جال صاحب ز الله دا خط درلېګم ته زما دا پیغمبر ومنه جناب ابو لهب صاحب پلان کې دسی خطونه راړو زمون په نومونو مونږ غټ خلک یو هله به منو دا زه د الله رسول ما زه د بر نه راغلی ما وحی ما ته راځي دا خبرې ستا مونږ نه منو ښه قل سبحان ربي او که بر اسمان ته خېږي نو ګوره هسې ختل دي نه منو ګوره چې ته بر روان یو خېږي ځکه چې د خو یقین دي ارامیانو ته چې دا خدای الله رسول دی او کوم ته یې زبر او خېږي الله یې برابوزي بولې نو خو دی نه منو حت قل ويا سبحان ربي ويا پاکي د رب زما لره هل كنت زنيم الا بشر رسول مگر انسان ما رسول را لګل شوی بر خطل دا زما په اختیار کې نه لګه څنګه چې تاسو نشي خطه زوم نشم خپل وس په خپل اختیار چینی دا رزرګونه ول زما په اختیار کې نه دي لکه څنګه چې تاسو په اختیار کې نه دي کورونه د سرو زرو جوړول تاسو هڅ کې نه دي زما هم نه دي څوک انسان یې مستا سو پشان ها پرغ د رسولن چې زال الله را لګلې و ما منع الناس نه دې منه کړي خلکو لاره د ایمان راوړلو نه ايو مينو نه دې منه کړي خلکو لاره ايو مينو چې ایمان راوړي دیو اذ جاءهم الهدى کله چې راغی د قران او پیغمبر الا ان قالوا مگر دی ویل بعث الله دلته هدا نه مراد پیغمبر دی الا ان بعث ان قالوا مگر دی ویل بعث الله اي را لګل الله بشرن انسان رسولن پیغمبر بشر رسول نشي کېدای دا عقیده زموږ د مل بریلیانو هم ده دا د ابو جهل عقیده او د ابو لهب عتبه شیبه عقیده ده چې رسول به هغه چې بشر نه چې بشری نو رسول به نه منافات او دی سوی دی وی رسول څه دی دا بشر نه دی او ویل بشر رسول نه دی خبره یو ده قل لو کان فی الارض ویا ک پزمکه کې ملائکتون پرشتي يمشون غرزي دي مطمئنین په آرام لنزلنا علیم نو ما برا لګلې دی ته من السماء د برینه ملکان پرشتہ رسولنا استاد خو کته انسانان ګرځي نو انسان انسان په جبه پوي ګون وي د ګون په جبه ويږي کما پرشتي را لګلې دی دا په خبره نه پوي دي او چې نه پوي دي نه منل نو بیا خو بس یو خبره او به وسه پیړاوه قل کفا بالله شهیدا نه منئ خزا ستا گواہی څوک چې ته د الله رسول دی وایا پر د الله شهیدن خبردار پي نه زما په منځ کې وبینکم تاسو په منځ کې انه کان بی عبادی یقینا دی الله په خپل بندګانو باندې خبيرن خبردار بصیرن لیدونکې